فتح کړه او ما وګټله په دې کې مې ټول عمر افسوس کې تېر شو ټیک په امید یې بسته برآمد هغه امید تړلی شوی هغه تړلی شوی امید هغه خو راغی حاصل شو این فایده لیکن نن اوس څه فایده لري که امید نیسته که عمرې ګذشته بعد ځکه چې اوس نن دا امید نسته چې بیا هغه تېر شوی عمر چې سي بېرته راشي او زه څه په وکړه په دې علاقې باندې بادشاهي وکړه کوسې رحلت زدم کوچ ووهله دست اجل لاست اجل د اجل لاس د هغه کوچ کولو واله ګنټي چه کړه ووهله تنګ یې ورکړ ای دو چشمم ای دواړو سترګو دې ما وداع سر بکنید سر ته چه ورکو رخصتیا ورکو سر ته رخصتیا ورکو ای کف دست ای ورغو د لاس و ساعدو بازو او ای لیچیو او ای مټانو همه تودی ای یک دی کار بکنید ډېر ټیم مو یو ځای سره تېر کړی اوس یو بل ته چې سره ورکړو رخصتیا ورکړو ولې چې ډېر ټیم سره سرتېر کي بيا مقصد دا دی چې رخصتي ګانې نه وي بيا نو رخصتي ګانې وي اشنا چې ځي په خدای سپارلی که جون باقي وي بيا به وشي دیدنونه اشنا چې تلو دومره یې ووې چې تر قیامته پورې نشته دیدنونه نو دا کیسې خو بیا برمن او فتا د دشمن کام په ما عاجز باندې پرېوتی د نن مقصود د دشمن ځکه چې زه اوس مړېږم نو د دشمن مقصود حل شو آخیر ای دوست تا خو آخیر تاسو ای دوستانو څه وکړو درګذر وکړو مانه ښه جي او روزګارم به شد به ناداني ما خو زمانه په ناداني او په حماقت کې تېره کړه په غفلت کې مې تېره کړه من نکردم شما حذر بکنید هیڅ ته ما خو څه ونه کړه شما حذر بکنید خو تاسو څه وکړو خوف وکړو تاسو مقصد دا ده چې آخرت کې په ځان سره چکو څه تیار کړو یعنې به هر حال مقصد دا دی چې که ډېرې بادشاهي ګانې یې کړې وي نو اخر یوه ورځ چې ده مرګ راتلونکی ده اصل مقصد دا دی چې قیامت دپاره چې ده او آخرت دپاره برابري کول دي چې سړی هغې دپاره ځان چې کړي حکایت دا بل حکایت ده هرمز را گفتن دا د نوشیروان بادشاه زوی و هرمز را گفتند هرمز بادشاه ته چا ورته ویله خلقو از وزیران پدر چه خطا دیدی که بند فرمودی له وزیرانو د پلار نه ارکانو د دولت د خپل پلار نه چې تا پلار په ټیم کوم غټ غټ وزیران او کابینې خلک و په دو کې تا څه ګناه او قصور معلوم که چې ټول دې قیدیان کړو دغه ټول بیا څه کړو قیدیان کړو گفت هرمز ورته ویله گناهی معلوم نکردم دو که ما هیڅ ګناه معلومه نه کړه ولیکن به یقین دانستم لیکن ما ته دا خبره په یقین کامل سره معلومه وه که محبت من در دل ایشان بیکران است چه هیبت او خوف د ما په زړه د دوی کې بې حسابه ده دو ما نه ډېر سخت یارېدل او د ما خوف آ دو په زړه کې ډېر زیات و بر عهد من اعتماد کلی ندارن او دو په واه دې دې ما باندې اعتماد کلي نه لري تکيه نه کوي تر سم نو زه د دې خبرې نه ويرېدنه که از بيم ګزند خيش چې د هغه خوف تې تکليف خپل نه آهنګ هلاک من کنند قصد هلاکت تې ما به وکړي د خپل ځان د يرې د وجې نه به د ما هلاکت کس چکې وکړي ولې يو سړي نه يرېږي چې دا به ما ته تکليف ور ورسوي نو اکثر سړی ځان نه چکې مخکې کوي دا یو قانون مسلم زده که چې کوم سړی له تا نه یریږي ته ولې هغه نه څه کوه یره کوه ته ولې هغه نه یره کوه اگر که ته دونه طاقتور یې وګر با چونو اگر که سره د ده غوندې کسانو صد سلو برایی به جنګ ته جنګ کولی شي که ده غوندې سلو کسانو سره ته مقابله کولی شي که نه خو بیا هم چې کوم سړی له تا یریږي نو ته دغسې ورنه څه کوه ازا مار بر پای را ایزند له هغې وجې نه مار په خپو د شپون باندې ټک وهي مار چې د شپون خپې ته ټک ورکوي که نه نو دې وجې نه یې ورکوي که ترصد سره شرابکو بد بسنګ چې دی یریږي د دې خبرې نه چې سر د ده لره به وټکوي په کاڼي باندې دی دې نه یریږي چې ما پسې به کاڼی واخلي خو ځان نه یې ورمخکې کړي بیا څه کړي ټک ورکړي نه بیني دی وایي چې په نوینه کې چونګور به عاجز شود چې کله پیشو عاجزه شي برا رد به چنګاله چشمه پلنګ نو دی راړوي په چمبو باندې سترګې دې هغه پړانګ د پړانګ سترګې په چمبو باندې چې کله وباسي د خوف د وجې نه چمبې په ولګوي او مقصد یې هغه چې کې خوش کېږي حکایت سادي صاحب دا خپل یو سرگذشت بیانوي بر بالین تربت یحیی علیه السلام معتکف بودم په سر د قبر د خاورو د یحیی علیه السلام زه معتکف وم در جامع دمشق په جامع دمشق کې هلته مجیور شوی وم د یحیی علیه السلام په قبر باندې آ مراقبې مې کولې که یکی از ملوک عرب کې به بی انصافي منصوب بود چې یو له بادشاهانو د عربو نه چې په ظلم سره منصوب و درآمد هغه راغی نماز و دعا کرد او په جامع مسجد کې لمونځ وکړ، دعا یې وکړه او حاجت خواست او خدای پاک نه یې څه حاجتونه وغوښتل او ولې به یې نه غوښتل درویش غني بنده ای خاک درند درویش غني بنده ای خاک درند وانا کی غنی ترند محتاج ترند که درویش ته او که غنی ده بنده دې خاورو دې دې در دي د دغ در خاورو خو ټول تولي بندګان دي بلکې غني محتاج زیات تا وانا کې غني تران چوک چې غني زیات تا محتاج تران آ محتاج هم چې بیا زیات تا ولې ځکه چې ایغ بیا دورا لوازمات هم چې زیات وي نو هغه به ډېر خدای نه څه کوي تو هغه نه لري په سړي باندې خو نه صدقات یي نه زکاتونه یي نه بل شی آنګه مرا گفت بابا جی وایي چې دا راغی زه خو مجیور وم غټه چوغه یې اغوستې وه بابا جي او قبر خوا ته ناست و پتله یې والې وه خپل مراقبو باندې چې و ناست وه غټې غټې تسپې دې لرګي یې جوړې کړې وې هغه یې تیلولې ښایسته سړی و سعدي صاحب ډېر کښلی شکل صورت خدای ورکړی داسې عاجز غوندې نو بیا وي آنګه همرا گفت ما ته راغی ته کېناسته ما ته یې وویله ازا جا او دې وجې نه چې همت درویشان است چې قصد دې زړه او توجه دې فقیرانو دا خلق فقیرانو نه دعاګانې غواړي و صدق معامله ایشان او صدق کی معامله دی دوئ نو ماته ویل خاطرې همراه من کنید چی ګوره یوه توجه خو مونږ سره شامل حال که کنه ګوره پیر صیب یا مجیور صیب ماته هم چه کوه دعاګانې کوه ماته دعاګانې څه مونږ طرف ته توجهات کوه که از دشمن صاحب اندیشناکم ځکه چې له سخت دشمن نه زه په خطرې کې یم حملر باندې کوي نن سبا کې ګفتمش ما ده ته ورته ویله برعیت ضعیف رحمت کن قاضي صاحب ډېر خوددار سړی و ما ورته ویل چې اوس ظالمه په درعیت ضعیف باندې رحم کوه تا از دشمن قوي زحمت نه بیني تا چې ته به بیا له دې سخت دشمن نه تکلیف نه ویني به بازوان توانا او قوت سر دست که در آفرینش چې په خلقت کې اصل خلقت کې ز یک جوهرند له یوه جوهر نه پیدا دي یو ذات چې عضوې به در دا ورځ روزګار کله چې یو عضو لره به در دا ورځ په درد سره راړي زمانه دیگر عضوها را بیا نورو اعضاو لره هم نماند قرار نشي پاته قراره تو کز محنتې دیګرا بې غمي ته چې له محنت نورو خلکو نه بې غمه او د بل چا په غم باندې غمجن نه نه شاید که نامت نهند آدمی، په کار نه ده په کار نه ده چې نام دې تا کېښودلای شي بني آدم او خلک تا ته بیا څه وتایي؟ بني آدم ووایي، ځکه چې بني آدم شان خو دا نه ده. ګرانو او خبو او ردونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خلای او رنگین کیسه الله تعالی راوړئ دا پته یاد لرئ